و اس قتلتم نفسا فدارأتم فیها او ماغه واقع ده چې په بنی اسرائیلو کې د تره زوی راپاسېده او د خپل تره زوی یې مړ کړ مالدارو بیا یې دعوه چې دی په نورو خلکو وکړه دا خبره راله موسی علیه السلام ته چې ته د الله نه سوال وکړه چې دا قاتل څوک دی الله وته وی حکم کوي چې غوا لاله کې او د غوا یو حصه راواله په دې مړی باندې ووهه دې به را ژوندي شي خپل قاتل به وښي دا د واقع سرو نو دې پسې بیا دا خبره شروع شو دا لانجه چې هغه غوا به څنګه یي او وړه به یي او که زړه به یي بیا د رنګ بیا څنګه یي او بیا دا د جوتی به یي او که جوتی به ني دا دغه وکړو پرون تاسو ویلی قرآن مجید عجیبه غوندې طریقه وکړه د کیسې اول هغه رستو بیان کو او د کیسې آخر مخکې بیان کو دا چې غوا الاله کې د مړي یو د دې غوا یو حصه په دې مړي باندې وای دا د حصې ابتدا ده او هغه مخکې آخر حصه ده و یو خدا کوي چې د ته پته ولګي چې قرآن د کیسو کتاب نه دی خو قصې د پاره د پوهې بیانوي بل دلته د قرآن مجید دوه مسلې باید دغه کوي یو دا دی چې موجوده بن اسرائیلو ستاسو مشران دومره ګنده خلک وو مړی به یې په خپله وکړه او بیا به یې راواغېسته د مړی په نورو خلکو باندې به یې دغه کوو دا به یې کولې دا څومره عظیمه ګناه ده چې دا ترې مستقله ثابته شي او دیمه ته دا ثابته شي چې ستاسو مشرانو د الله تعالی حکم ته مسارعت نه کو مخلص خدای چې بس حکم ووري او فورا عمل وکړي ستاسو مشران به وي دا به څنګه یو دا به څنګه یو دا به څنګه یو دا به څنګه دا دوه مسلې ته ثابت شي نو ځکه وړاندېوالی وروستوالی وکړو وایي و اذ رایات کې هغه وخت قتلتم چې قتل که تاسو نفسا یو بنی آدم و از را یاد کې هغه وخت قتلتم چې قتل که تاسو نفسا یو نفس یو بنی آدم فدارتم نو تاسو اختلاف وکړو فیها پاغې کې یو وی دا تا وجلې دی او بل وی دا تا وجلې دی فدارتم تاسو اختلاف وکړو فیها په دغه نفس کې دا نفس ټکی نه دی دا ګوري مؤنث دی ښه مؤنث د دې وجه نه فیها کې ضمیر ورته د مؤنث راجع کړو و اذ را یاد کې هغه وخت قتلتم چې قتل که تاسو نفسا یو بني آدم فدارتم نتاسو اختلاف کو فیها پاغی کی په یو بل باندې داوا وکړه پاغی کی والله مخرج الله ښکار کون کې دی والله مخرج الله ښکار کون کې دی ما د هغه خبره کنتم تکتمون چې تاسو پټوله تاسو خو ویزه سړی به مړ کو او همدقسې به دا خبره پټه پاتې شي د غوا یوه حصه راوالی لږه غوښه او دا مړې پې داسې ووهې چې ووهې دې به را ژوندي شي اوس بس چې کوم ځای وهلي نو که په پتونې وهلي او که جبې وهلي او که په لخ پلکې وهلي زمونږ ورسره کار نشته بس زمونږ دومره ایمان دی چې د غوا یو حصه یې راواغېسته دوی ته حکم هم ده او دا دغه پې ووهې خو د بنی اسرائیلو په شان یو ګدول نه دی پکار چې کم ځای وو په جبه وهلې دی او که په لکې وهلې دی او که په پتونی وهلې دی فقل ندربوه نو منګه اووی چې تاسو اووه دا مړی ببعضها په بعضې حصه د دی د دی غوا په بعضې حصه د اووه اوس وګورئ دا فقل ندربوه دا هو ضمیر مذکر دی دا راجع نفس ته دی تاسو سوی چې نفس مؤنث دی الته ورته داسې وکنه چې فداراتم فیها د مؤنث ضمیر متراجع کړی وکنو دا دلته ورته د مذکر ضمیر ولې راجع شو وی کله نا کله مؤنث ته په اعتبار د معنا سره ضمیر د مذکر راجع کیږي نص په معنا د شخصون سره والی نو چې نفس په معنا د شخصون سره والی نو شخص بیا دغه دی مذکر دی خیال لري یا نفسون په معنا د میتون سره والی نو میتون هم دغه دی مونږ اووی چې اوه دا مړې به بعدها په بعضې حصه د غوا نو دوی هغه غوا بیا ډاله کړه چې هغه څنګه مخکې بیانه شوه او دا هغه غوا یو حصه راواغشته په دا مړي داسې ووهله چې راویې وهله دی را ژوندی شو چې را ژوندی شو ما که خپل سړی وخو چې زه دی سړی وجلی بس خلک راغون شو هغه قتل کو او د ده د میراث نه دغه سړی محرومه کو د هغه وخت نه مدارک استاد وی ښکلی تفسیر دی هغه وایي چې د دقه وخت نه د الله حکم دا راغی چې قاتل به د مقتول د میراث نه د غیخه محروم وي یو سړی راغی پلار یې مړ که پلار دا قاتل زوی د خپل پلار مقتول په میراث کې دغه نه علي حق نشي اخیستلی دی محروم وي د دقه وخت نه د الله حکم راغی چې قاتل به د مقتول د میراث نه سوي دا به محروم وي کذالک هم دقسې لکه څنګه چې الله دا یو مړی را ژوندی کړ کذالک هم دقسې یحیی الله الموتى راژوندي به کي الله مړي کذالک همدغسې یحیی الله الموتى راژوندي به کي الله مړي ویریکم او د الله ښیي تاسو ته آیاته نښې د خپلو قدرتونو لعلکم تعقلون د دې دپاره چې تاسو عقل وکړئ چې ګورئ یو مړی الله راژوندي کوي نو چې یو راژوندي کولی شي خو ټول هم راژوندي کولی شي پکار دا و يهودو چې دې واقع په تاسو باندې ډېر لوی اثر کړی وي او دینداری مې اختیار کړی وي لیکن تاسو ثم قصت بیا سخ شو قلوبکم زونه ستاسو ثم قصت بیا سخ شو قلوبکم زونه ستاسو من بعد ذالک پس د دینه د زړه سخوالی دی ته وایي چه ورته مسئله کوه او په دا سر نه کوي خبره وته کوه سر په نه کوي قرآن مجید وته بیانوه سر په نه کوي حدیثونه وته بیانوه سر په نه کوي ته به ورته وایې یلکه پلار دې مړ شوی دی دا خوریانو له دې څه ورکه قال الله الله دې څه وایي قال رسول الله رسول الله وی دی بوګي خوځي دا د زړه سخواله دی چې لکه پتا باندې د الله خبر اثر نه کوي د رسول الله سره د باندې نه کوي نو پتا به د چا خبرې اثر کوي د دین خبره چې په چا اثر نه کوي دا وجه د دې چې زړه سخت دی ثم قصته بیا سخشو قلوبکم زون استاسو من بعد ذالک پس د دی واقعینا نو لکه ستاسو دا زړونه څنګه دي فهی نو دا زړونه چې دي په سخوالي کې کل حجارت په شان د کانو دي حجاره دا جمع ده یو ته حجر وی حجر کانی ته حجر وی جمع سره لاله حجاره فهیا نو دا کاڼي چې دي دا زړونه چې دي کله حجاره دا پشان د کاڼو دي چا تپوس کړی دی چې د دې زړونو تشبیه د کاڼو سره ولې ورکړه د کاڼو نه خو سخت چې دی اوسپنه ده داسې بیا ویلي وي کله حدید د دوی زړونه پشان د دغه دي د اوسپنې دي. دی ولې ووې وی د هغې وجه دا ده چې کله ناکله ګورې روره اوسپنه دغه کیږي نرمیږي خازن استاد عجیبه مثال ویلی دی حضرت داود علیه صلات و سلام ته د اوسپنه نرمه وه که نه وه داسې به لکه د خټې به تاوله دغه سي چې دغه راواله اوسپنه او په دغه کې کې دی په نغري کې لوار مامې کې دي نو چې بیا وسره څه کوي هغه وسره کوي نرمیږي لیکن کاڼې ابه سر وخوري خو نرمیږي نه اور کې دی کې دی ایره به هم شي چونه به هم شي خو نرمېدل پکې نشته دی نو ځکه وایي فهیه نو دا زړونه چې دي په سخوالي کې کل حجاره په شان د کاڼو دي او اشد او په معنا د بلکې بلکې دا ډیر زیات دي قصوا په سخوالي کې هلکه په کاڼو کې خو بیا هم څه فایده شته کله نا کله د الله د خوف نه متاثر شي کله نا کله چې دې مخلوق ته کاڼي فایده رسوي لیکن د دې کافرو زړونه هغه څه وکړي بل اش او اشد بلکې دا زیات دي قسوه په سخوالي کې ولې د دې کافرو زړونه د کاڼو نه هم سخت دي د کاڼو ماوې بیا هم د الله د یرې نه متاثره کیږي کله نه کله خلکو ته فایده هم رسوي و ان من الحجارت او یقینا بعض د کانو لما هغه دی یتفجر منه الانهار چې روانیږي د هغې نه نهرونه دغه د سواد سین نه دی خیالې دا چې را رواني نو دا د کم ځای نه را رواني هم د دغه کانو نه د اوبه روځي او د یو ځای نه خوړ روځي بل نه روځي بل نه روځي او بیا دلته کې دغه جوړ شي غونسې دغه سیند ته جوړ شي او لاندې بیا خلک څه کوي خپل پټي پې اوبه کوي څومره فایدې شوې د کاڼو نو بعضې د کاڼو نه له ما هغه دي یتفجر منه الانهارو چې روانیږي د هغې نه نهرونه او د دې نهرونو نه بیا خلک څه کوي فایدې حاصلوي لیکن د کافر د زړه نه به څه فایدې شي و ان منها او یقینا بعضې د کاڼو نه له ما هغه دي یشقق و چې هغه اوچوي فیخرج منه الماء د هغې نه روزي اوبه د چینو په شکل یې داسې لږې لږې لکه دا ستاسو کویان نه دي چې دا تاسو پکې سورنګان خلاص کې دننه هغه کاڼي اوچوي او د هغې نه چینې روزي بیا هغه د فیدې ته تاسو حاصلوئ و ان منها او یقینا بعضې د کاڼو نه لما هغه دي یشقق چې هغه اوچوي فیخرج منه الماء روزي د هغې نه اوبه کله نا کله کاڼي ګورې هم د الله د خوف نه متاثره کیږي و ان منها او یقینا بعضې د کاڼو نه لما هغه دی یهبتو چې هغه رارغړي من خشیت الله د یری د الله نه کله نا کله هر کاڼې نه دا نه چې هر کاڼې راورغړي د الله د یری نه خو نه کله نا کله بعضې کاڼي د غره په سر کې محکم کلکي خو چې د الله یره پې راشي نو داسې حالات شي چې غړ غړ ښکته راشي ټیک د موږ په دې خبرو نه پوهېږو لیکن د دې کانو د الله سره داسې تعلق دی لکه زمونږ چې د الله سره دی هم د الله په خبرو پوهیږي الله د دوی په حالت پوهیږي د الله په حکمونو باندې پوهیږي هر څه دغه کېږي تاسو ویلو رسول پاک صلی الله علیه وسلم احد ته تللی اوهد ته ابو بکر صدیق وسره او عمر فاروق وسره او حضرت عثمان صاحب وسره او د غره باندې دغه رالل خوځېدل رسول الله وله لته ورکړه وایي سله خوځې وایي په تا باندې یو رسول دی او دوه د باندې یو د باندې صدیق دی او دوه د باندې شهیدان دي چې دی وی هغه دغه شو سر یې ټیټ که غلی شو وما الله تخویف دی نه دی الله بغافل نه خبره عما تعملون د هغه نه چې تاسو یې کوئ رسول پاک صلی الله علیه وسلم بم خواري کوله صحابه کرامو بم خواري کوله چې دا بد عمله يهود دغه شي مؤمنان شي ایمان وروړي نو الله وایي افتطمعون آیا تاسو تمه کوئ ان یؤمنو چې دا یهود به ایمان راوړي لکم ستاسو د وجې تاسو په خواري کوئ تاسو د دوی خیال ساتئ نو ستاسو د وجې نه به دوی ایمان راوړي مړه دې بد عملو د حضرت موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام د وجې نه ایمان نه دی راوړی نو ستاسو د وجې نه به څنګه راوړي افتطمعون ایا تاسو تمه کوئ ان یؤمنو لکم چې دی به ایمان روړي ستاسو د وجې وقد کان فریق منهم او حال لا دی چې و یو ډله د دوی وقد کان فریق او یقینا و یو ډله منهم د دې یهودو یسمعون کلام الله چې دوی به اورېده خبره د الله ثم يحرفونه او بیا به دوی بدلوله د الله خبره من بعد ما عقلوه پس د هغې نه چې دوی به ځان په هغې پوه کو وهم یعلمون او دوی پوهېدل چې موږ د الله د کتاب خلاف کوو په دې یهودو کې یو ډله ده هغه د الله کلام ووري د الله خبره ووري نو دا دونه سخدله دي چې عمل خو څه کوي هغه د الله خبره راوالي او بدلی کی نو چې یو سړی د الله خبره بدلی قصدن بدلی ښه پوی وي نغه به ماما ستاسو خبره ومني او د بل بس ومني وقد کان فریق او یقینا و یو ډله منهم د دې یهودونه یسمعون کلام الله چې هغوی به اورېده خبره د الله ثم یحرفونه بیا به دوی بدلول هغه خبره من بعد ما پس د هغې نه عقلوه چې دوی به ځان په هغې پوهې که وهم یعلمون او دوی پوهېدل چې دا د الله خبره بدلو دا څوک چې د الله خبره به یې واورېده او بیا به یې بدله کړه ځنې استادان وایي د دې نه مراد هغه اویا کسه دي چې د حضرت موسی صاحب حضرت موسی علیه السلام سره دغه ته لاړل کوی تور غر ته هلته یې د الله خبرې واورېدې چې ویې اورېدې چې کوم حق پرست خلک و هغه رالل قوم ته یې صحیح بیان وکړو خو دې کې بعضې خلک داسې وو چې هغه قوم ته وی الله مونږ ته دسی وی الله مونږ ته دسی وی خو اخر کې راته وی که خوخه نو کوي او که خوخه مني می کوي هغه د الله خبرې وورې دی او د الله خبرې بدل کړي نو اوس په داسې قوم به ستا خواري سه اثر وکړي لیکن اکثر استادان وایي چې نه مراد د دې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زماني يهود مراد دي دغه د پیغمبر علیه السلام د زمانې یهودو د الله خبره به دوی واورېده د الله خبره څه وه د تورات خبره تورات خبره به دوی واورېده ځان به یې پې پوه کو بیا به ولګېدل دا به یې بدل کو لکه رستو راځي تورات کې دا مسله وه چې د آخرې زمانې پیغمبر هغه به څنګه هغه به داسې وي چې په قد او قامت کې به رسول الله اخر زمانه پیغمبر چې دی نو درمیانه وي داسې په درمیانه کې به لږ مایل لوړوالي ته وي د آخر زمانه پیغمبر سترګې بسی اکحل العینین تکې تورې سترګې لکه سړي چې رانجه اچولي دا په تورات کې دا مسله وه ویخته ویخته به داسي چې داسې خوی ویخته به خو لږ معمولی توبه پکې وي دا ډېر ښایسته ویختي چور خوی نه اوږده خوی خو لږ معمولی توبه پکې وي ته سترګې دا سپینې خس سپینه او تور خس تور دا ټول بیانو دا د الله خبره و دوی واورېده بدعمله خلکو دغه د الله خبره بدله کړه هماغه تورات یې راواغشت او په هغې کې د ټکې دا ولیکو چې د آخرې زمانې پیغمبر تویوالون اوږد به نو پیغمبر علیه السلام خو دغه نو اوږد خونونو دی ویو ګوره کنه دا د اخر زمانه د پیغمبر خدا صفت دی چې اوږد به دا خو اوږد نه دی سترګې به تکې توري دوی وي ازرق العینین شنې سترګې به نو خپل قوم ته به وی چې د اخر زمانه د پیغمبر خدا نه خدا چې شنې سترګې نو دغه خدا غ نه دي شنې نه دي دا دغه دي د اخر زمانه د پیغمبر بنه خدا یې د خوې وخت به نو د رسول الله ویخته خو خوی نو داسې پکې لږ دغه مو تاو پکې و دا د الله خبره به واورېده او بیا به د الله خبره باندې دونه زړور شو چې هغه په هغه کتاب کې بدله کړه نو چې یو سړی دا کوي نه به ستا خبره څه ومني او ستا دعوت او زما دعوت او د بل دعوت خا زه بس دی خان وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا